بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العظيم په تیر درس کې ورونو موږ او تاسو د استشراق یا ختیځ پوهنې په باره کې خبره وکړه همداسې وکنه د تاریخ د ختیځ پوهنې یا د استشراق تعریف هم واخیست دغه تاریخچه هم واخیستله د هغه ټوله هغه طریقه او بیا وروسته اخر هم خبره په دې باندې را خلاصه کړه چې استشراق په افغانستان کې څه کړي او بیا هم دا ویلي چې د افغانستان خلکو ته دین په اوسنۍ زمانه کې د دوو جهتونو یا د دوو لارو نه تقدیمیږي وړاندې کیږي ورته یوې مسجد او محراب او مدرسه او بلی اکاډمیک مراجع حکومت عدلیه او نظام او بیا ویلي چې کوم چې اکاډمیک مراجع دي که پوهنتونونه دي که اکاډمۍ دي که نصاب ده که د معارف وزارت ده که د عالی تحصیلاتو وزارت ده که عدلیه ده که قضایي سیستم ده دا تقریبا په یو ډول استشراقي اسلام باندې ولاړ دی دغه نه ګیله نشته چې هر څه کوي ځکه هغه جوړ شوی راغلی په دې خاطر دی بل هم دا ویلي چې اسلامي خالص اسلامي جهتونه چې هغه مدرسې دي یا خانقاوې دي یا پیران او شیخان دي یا علما دي هغوی ډیر محدود وسایل لري حکومتونو دوی په خپل په یو ډول تنگنا کې ساتلې دي تنګي کې ساتلې دي چې دوی ډیر وسایل ونه لري تاثیر په ملت کې ډیر نشي خلکو ته خپل پیغام په پوره پیمانه باندې ونه رسولی شي دویمه خبره په هغه کې د نصاب د محدودوالي یا د کمزوروالي خبره و چې کوم نصاب منګه تقدیمو وړاندې کوي یا هغه خالص صوفیانه نصاب دی چې په هغه کې خالص روحي او معنوي بحثونه دي او ملکوتی پروازونه دي د دنیا د مشکلاتو سره او په دنیا کې چې اوس مسلمانان د کومو عملی فتنو سره مخ دي دغه حل پکې نشته بلکې ډیر ځل داسې پیښه شوې ده چې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده د افغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې ډیر ځلې زمونږ خانقاه د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده او د ارګ تر سوري لاندې پاتې شوې ده او نور مدارس چې دي هغوی په خپل د خپل وسې مطابق په انفرادي ډول باندې علماو یا په اجتماعي یا اجتماعي مانن ډول باندې مدارسو کوشش کړی دی خو هغه کوشش یې ناکافي و نیمګړی و زه تاسو ته یوازې یو مثال وایم چې د ځینو ورونو په ذهن کې به دا ګیله وي چې ښه نو دا ډول کې استشراقي اسلام شو دا بل ډول بیا داسې د دوی وسایل کمزوري شو نو د اسلام او مسلمانۍ به نو سړی د شان اخلي د مدارسو نه به اخلو د علماو نه به اخلو د خپل د دین د مراجعو نه به اخلو خو هغه چې د دین سره وفا لري اخلاص لري د دین سره د هدف ارتباط لري د تجارت ارتباط ورسره نه لري د موقف ارتباط ورسره نه لري د موږ تاسو په د افغانستان کې د کلو شمیر تاسو څومره تخمینوي څونه کلی به په ټول افغانستان کې یو کس تابن که تاسو نه پوښتنه کوم په افغانستان کې به څومره کلي وي هسې تخمیني ووایه دوه زره کلي خو زه داسې ګمان کوم چې هغه به په درې ولایتونو کې وي دوه ویشت زره نه به هم زیات وي تر څلوېښتو زره هم زیات دي زه داسې ګمان کوم چې په ټول افغانستان کې د کلو شمیر د دوو لکو تر دوه نیمو لکو پورې ده غټو واړه کلیو باندې دا چې حساب کی دوه دوه نیم لکه کلی چې موږ ولرو چې په هر کلی کې یو جماعت فرض کو نو څو جماعتونه باید موږ ولرو دوه لکه جماعتونه ولرو او بیا چې په هر جماعت کې یو ملا فرض کو چې مازن امر سره نه وي معاون امر سره نه وي نو موږ تاسو په افغانستان کې د کمونیزم د راتګ نه مخکې څو ملایان باید درلودلی وای دوه لکه ملایان هم درلودل هغه چې خلکو ته به منځونه ورکول مسجدونه به قربانې ودان او آباد به وو آیا زمونږ دغه دوه لکو علماو د زمونږ تاسو اټکل دی دغه دوه لکو علماو زمونږ د دوه لکه مې حسابوي دا یو لک حساب دغه یو لک علما او زمونږ د کمونیزم په خلاف یو لک مضمونونه ولیکل یو لک کتابونه او رسالې ولیکل کمونیزم د یوې ورځې خبره وه او که هغه د لسګونو کلونو مسلسل کار و ها مسلسل کار وکنه د یو زلزلې خو نه و چې بس یو راپورته شو او ټول ملک ولړځاو کمونستانو وکولای شول کلو ته ورسیږي باندو ته ورسیږي غرونو ته ورسیږي درو ته ورسیږي د مکتبونو ځوانانو ته ورسیږي د پوهنتونونو ځوانانو ته ورسیږي کارګری اتحادیو ته ورسیږي پوز ته ورسیږي پولیسو ته ورسیږي خو زمنګ د کلی مولا خپل کلی ته نه رسیده د دې معنی دا نه و چې هغه نه غوښتل چې ورته ودرسېږي بلکې هغه چې په کوم نصاب کې روزل شوی و او په کوم ډول دین هغه اخیستی و بس همدومره و چې دا د چلاوه تر دې ور اخوا ته د فتنو د ګمراهیو د وارد شوو جهالتونو د مختلفو ایډیالوژیو د مقابلې نه څه ورسره و نه پانګه ورسره و نه یې غم ورسره وه نه موږ یو لک کتابونه ولیکل نه یو لک مضامین ولیکل نه یو لک رسالې ولیکلې نه یو لک اجتماعي جوړ کړي او نه یو لک فیته و درلودلې چې دیو د هر ملا یو فیته یا د 50 زره فیته مو نه درلودلې د کمونیزم په خلاف وینا وی تقریرونه شل زره مو نه درلودلې زره مو نه درلودلې پنځه سمه مو نه درلودلې سل فیتې موږ تاسو نه درلودلې چې هغه خلکو اورولې یو بل ته په کلو کې خورې شوی وای سل فیتې نه درلودلې او کوي نو هغه هم د ډیرو محدودو کسانو وي په ډیرو محدودو ښارونو کې او تر ډیرو ډیرو بشمارو فشارونو لاندې همداسې وکنه اوس وګوري بیا بیا اوس صلیبیانو يرغل کړی ټول افغانستان تر خپل تسلط لاندې غاڼه لای دی کلی ودان دي ملانم خډیر دي مساجد هم خډیر دي خانقاه هم خډیر تاسیس شوي زړیم تازه شوي بیرته دغه دوه لکه شاوخوا کلي چې دوه لکه مساجد ورکې دي او دوه لکه امامان شاوخوا ورکې دي دغه دوه لکه علما د صلیبیت یا د مسیحیت یا د سیکولریزم یا د غربي نظریاتو په مقابل کې څومره فعال دي څومره فعال دي د فعالیت یې کچه اندازه څونه ده څونه خلک په دې پوهولي دي چې دا د تاسو د دین دښمنان دي څونه مزامین لیکلي دي ښکاره نه پټ یې څونه لیکلي دي په مضمون لیکلو باندې او د مسلې په لیکلو د فتوا په لیکلو باندې په مستعار نامه باندې هم ډېر څه کیږي څومره لیکلي دي دا اوس هم موږ ښه ډېر علما لرو مساجد در باندې ودان دي خو اکثره یې داسې پېښېږي چې ملا صاحب د پی آر ټي په جومات کې امام دی جومات ورته جوړ کړی پی آر ټي او امامت او خطابت پکې کوي ملا صاحب او ملا صاحب ځان کافر هم نه غني ګمراه هم نه غني فاسق هم نه غني ځان بيدین هم نه غني خنر وند نر ملا غني ځان پانګه یې کمه ده علمی پانګه یې کمه ده د دین او د بيدینۍ ترمنځ د تفاوت د پاره چې څومره احساس او علم شرعي معلومات پکار دي دا د په نصاب کې شته نه د په کتاب کې شته نه د په کتاب کې واځي د عبادت ځینې مسائل شته د تیمم د روژې د زکات د حج د نفاس د حیض د صدقاتو د قتل د قصاص د دې شیانو مسایل پکې شته ده هغه ثابت مسایل دي د اوسنۍ زمانې د مشکلاتو په حق له باندې یا د اوسنۍ زمانې د مشکلاتو د حل لپاره له دوی سره معلومات هم نشته کم دي فعالیت هم نشته کم دی نو ځکه موږ تاسو په زغرده باندې ویلی شو چې موږ او تاسې په خپل په علمی ډګر کې د راتلونکو او د تیرو راغلو فتنو د مقابله توان نم درلود مخکې نه درلود اوس هم نه لرو اوس هم نه لرو بلکې لا ډېر ډېر ملایان مفتیان پیران شیخان بزرګان دا لاړل نرونه د صلیبیانو په صف کې ودرېدل ځینې ورونو په ذهن کې دا خبره تیره شوې چې یاره نو د زمونږ علما لکه چې هېڅ نه کوي یا هېڅ نه دي کړي نو دا دین له چا نه مونږ ته را رسېدلی دین د همدوی نه را رسېدلی مونږ ته الله د دوی ته اجر ورکړي په مختلفو زمانو کې مونږ ته دین را رسولی خو هغه دومره محدود زه به یو مثال درته ووایم زما د کلی په خپل جماعت کې زما د کلی خپل امام ما ته قصه کړي وای زمنګ د خپل کلی په جماعت کې به د کلی الکانو چې په مکتبونو لیسو کې او پوهنتونونو کې به درس وایي د زرشاپ وخت کې به د خلق او د پرچم په نامه باندې دوه اخبارونه راوړل بیا به د جماعت په غول کې دننه الته به غړولې و د کلی الکان به ورباندې راټول کړي و او بیا به په جماعت کې دننه د خلق د اخبار مفاهیم او مزامین او د پرچم د اخبار مزامین دا به خلکو ته شرح کول ملا صاحب ما به هم پکې برخه اخیستله زه به هم ورسره ناست وم وایي ما به یې عکسونه کتل په دې عکسونو کې به وایي داسې غټ غټ تندي به وو شخ شخ برېتونه به وو د دوه عکسونه به ما به چې دا څوک دی او هغه ویل چې دا قهرمانان دي دا ملي قهرمانان دي یو ته به لیکلی وو امین یو ته به لیکلی وو ترکه یو ته به لیکلی وو ببرک یو ته به لیکلی وو یو بل ځناور ملا صاحب په مسجد کې د مسجد په صحنه کې دننه د خلکو سره په حلقه کې ناست وو دا یې نشوه سره بېلولی چې دغه مسجد اوس د کمونیزم د خبراوي ځای ده او کدا د توحید د خبراوي ځای ده او دغه خلکو ته روا ده کنه روا دغه جایز دي کنه جایز دي دلته دا کار کوي نو په مجموع کې موږ تاسو باید د خپل ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د خپل علماو منورینو بزرګانو شیخانو صوفیانو شیخ الحدیثانو د دې ټولو نه ګیله ولرو ځکه چې په پوره پیمانه باندې د وخت د فتنو د مقابلې لپاره زمونږ پر رهنمایي کې پاتې راغلي کمونیزم د ماسکو نه راغی په افغانستان کې شین شو هغه کلی کلی ته ورسېده په هر کلی کې بیل بیل راوټو کېده خو زمونږ اسلام د خپل کلی نه کډه وکړه بل خواته لاړ په داس حال کې ملا صاحب موجود وو پیر صاحب به موجود و شیخ صاحب به موجود و حاجی صاحب به موجود و نو نه دی حاجی صاحب سره دونه معلومات و نه دی پیر صاحب سره و نه دی حضرت صاحب سره و نه دی ملا صاحب سره و او که هغه ډیر محدود خلک و په ډیرو محدود محدود ځایونو کې و دا د تیر درس په باره کې مختصر غونې وضاحت و د نن درس د منګو تاسو دی تنصیر یا تبشیر یا د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو په باره کې ده نصرانیان څنګه نور ملتونه په نصرانیت کې داخلوي په دې باره کې ده د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو طریقه لار او عمل دې ته تنسیر وای په عربی کې تبشیر دوی ور باندې نوم خي یعنی زیری ورکول که تاسو وګورئ د مسیحیانو چې څونه کتابونه دي یا تورات او انجیل ترجمه کړي یا نور اکثره یا د مجده په نامه باندې ده یا د زیری په نامه باندې ده یا د نجات په نامه باندې ده بس دغه موضوعات په اړه باندې اوړي را اوړي د هغه دا ګمان ده بلکې دا عقیده ده چې څوک مسیحیت ومني نو هغه ته د عذاب نه د خلاصون زیری ورکړ شو د جهنم د عذاب نه د خلاصون زیری دی دغه لپاره نو ځکه دوی خپل کار زیری ورکول غني خلکو ته د مسیحیت په باره کې زه تاسو سره نن نه غږېږم چې مسیحیت څه ډول دین دی څه وخت شروع شوی څنګه تر ننه پورې راورسېده دا یو بېل بحث دی په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي خو متاسفانه چې په نورو ژبو کې په پښتو فارسی کې ډېر کم لیکل شوي دي او کېدای شي لا نه وي لیکل شوي بیخي چیرې یوه نیمه هڅه که اوس شوي په زرګونو زرګونو مسیحي فوزونه راغلل او په زرګونو مسیحي مبلغین او مناصرین دا راغلل د افغانستان ولایتونو ولسوالۍ او کلو ته ورسېدل خو موږ لا تر اوسه پورې د دوی په باره کې نه په زرګونو مقالې لیکلي نه په زرګونو کتابونه او رسالې لیکلي نه په زرګونو مجلې چاپ کړي نه په زرګونو انټرنیټ پاڼې لرلې دي نه په زرګونو باندې غونډې او اجتماعات جوړ کړي او نن په لسګونو کړي دي او نه چیرته یو پنځه کسه علما راټول شوي دي چې ویلي راځي دا د مسیحیت په باره کې موږ یو څه ولیکو چې د خپل ملت د موږ په دې دوکه نشي تیر نه وځي په ځای د دې چې دغه کار یو ملا یو شیخ یو مفتی کړی وای به دا منبر ورنه نور ونیو د موږ او تاسو په عقیده باندې په هیواد باندې په حکومت باندې په نظام باندې په ملت او په فرهنګ باندې صلیبیت يرغل کړي هر څه راته پېمال کړي دي خو تر اوسه پورې منګ ته د منګ علماو په اکاډمیک ډول باندې په علمی ډول باندې د خپل د منګ د دې دښمن هغه هویت شناسای نه درکړي چې تا دښمن دغه شی دولتانه دغه غواړي ما خو ډیر کم لیدلی دي کابل کې ډیر کم داسې مزامین شته چیرې یو نیم یو ژورنالیست چیرته یو کار کړی وي یو علمی جهت یو دینی جهت یو اسلامی تنظیم یو تنظیم په حیث باندې د دې لپاره تر اوسه پورې کار نه دی کړی او دا یو لوی مشکل دی کدی ته علما متوجه نشي دته لیکوالان متوجه نشي دته ادیبان شاعران متوجه نشي د زمانه په تیریدلو به کرا کرا خلکو ته مسیحیت او نصرانیت په افغانستان کې یو آشنا پدیده ښکاره شي کرکه نفرت دا به ورنه نه وي بلکې بیا به ورسره د همزیستی شعار دوی هم پورته کړي چې بس تاسو مو سي منګ به مو سي خیر تاسو دې مې منګ به مو د دې ویره خه موجوده ده راځو دې ته چې دوی ولی غواړي نور خلک نصرانیان کی او بیا په خاص ډول باندې مسلمانان ولې نصرانیان کوي د دې سوال د جواب لپاره چې د مسیحیت تعریف ته وروګرځو د تنصیر تعریف ته د تنصیر تعریف یا هغه مدلول یې دی چې دا یو دینی سیاسی استعماری حرکت دی دینی سیاسی استعماری حرکت دی چې د استعماري جنگونو په وخت کې شروع او تر اوسه روان دی او هدف یې د نړۍ په ملتونو او وسایل باندې تسلط او قبضه ده اوس بیرته راوګرځو د دې تعریف هغه مفردات شرح کو یو یو ټوټه یو یو ټکی نو ګورو چې دې ته ولې دینی حرکت وای ځکه د دین له خوانه د کلیسا له خوانه د دوی د مذهب له خوانه د پلار اچول شوی دی او د دوی د دین علما د دوی د دین مبلغین په دې کې اخته دي او شعار هم دین دی دی وایي چې موږ خپل دین خلکو ته رسو نو دا یغه د دینی وجه ده خو دغه دینیت چې دی په دوی کې دا دروغجن دی په تنفیر کې یا د خلکو په نصرانی کولو کې د دې دعوه دروغجنه ده او د دې دلیل دا دی چې په خپل په غرب کې عیسایان یا مسیحیان مسیحیت نه مني دوی په خپل په خپل دین باندې تر اوسه پورې پوه نه دي په برتانه کې یو احصایه په کار چول شوې وه هغه کې د یو پوهنتون ځوانان د یو پوهنتون ځوانانو نه سروې شوې و په سلو کې و نوي فیصد یې ویلي و چې موږ نه پیږو چې موږ مسیحیان یو کنه یو د دین سره نه څه تړاو شته د موږ نه په دین پیږو نه د دین سره دلچسپي شته په سلو کې دوه کسانو یې ویلي چې هو کله نا کله د موږ په ذهن کې دا راګرځي چې موږ مسیحیان یو باید یو څه د دین خبره هم زده کو په خپل دین هم ځان پوه کو یو فیصد داسې ویلي چې هو موږ مسیحیان یو او قوي دینی تړاو لرو د دین لپاره باید کار وشي د دوی په خپل غرب کې مادیت او الحاد دومره وده کړې ده چې الته نه خلک يهودیت مني نه مسیحیت مني نه اسلام مني هیڅ نه مني بس دی ده او خېټه ده او شهوات دي د خېټه لپاره د شهوتونو لپاره هر څه کوي او تر دې چې لا ورتیر شي خپل د امدغه مسیحیت د دین علما او مبلغین چې دوی په خپل په خپل مسیحیت باندې هغه عمل نه کوي په تیرو څو کلونو کې چې د مسیحي علماو او د مسیحي راهبانو په باره کې تر ټولو مشهوره خبره په میډیا رادیوګانو تلویزیونو اخبارونو کې راځي هغه څه شي ده هغه د دوی جنسي سکندلونه دي چې دوی څنګه په لیواتت ککړ دي څنګه په زنا واخته دي او څنګه یې واړه الکان اغوا کړي دي او بیا د هغه سره په کلونو کلونو بدفعلی کړی دي او بیا هغه دنیا ته راوتلی اخبار ته راو اخبارون ته راوتلی دي او په دې باندې وسره اخته دي د مسیحیت په دنیا کې تر ټولو لوی دندوره شنن سبا د دوی په منځ کې خوره دغه ده چې دوی په خپل کلیساو کې څنګه په اخلاقی فجایو باندې اخته دي دوی په خپل خپل ځان لپاره مسیحیت نه مني د نورو خلکو لپاره به څه خور کی خپل لا مسیحیت د مسیحیت په په مقاصد باندې پوي نه دي کچیر ته دوی د مسیحیت د پاره کار کول نو اول باید په خپل خلکو کې کړی خپل ولسی 99% بيدینه دی دوی بیا را روان مسلمانان مسیحیان کوي یا هندوان مسیحیان کوي یا نور بودایان مسیحیان کوي یا چینایان مسیحیان وي یا نور ملتونه او دینونه چې څونه دي هغه مسیحیان وي نو کچیرته د دوی هدف خالص دینی هدف وای نو په کار دا و چې مسیح د مسیحیت نړۍ غرب او امریکا دا یو بهترینه اخلاقی دینی روحانی معنوي ټولنه وای ځکه تر ټولو ډیر وسایل هم دوی لري ډیر مطبوعات هم دوی لري ډیر رادیوګان هم دوی لري او ټول دنیا ته خیر هم د دوی د دوی په ګمان باندې چې موږ خیر ورسیږي خیریه موسسې هم د دوی ډېرې دي نو اوله به د خپل ملت د خپل بچیان د خپل ښځې دغه به د انجیل مطابق عیار کړي برابر کړي به یو خپل خلکو ته خپل انجیل ورخودلی و دوی به یو د عیسی علی السلام په طریقه باندې روان کړي وو چې د دوی نه فارغ شوی بیا به نور خلکو ته ورتله دا چې خپل خلک له عیسی علی السلام پیغام نه مني خبره نه مني انجیل نه مني دغه تحریف شوی انجیل لا نه مني الحاد په دوی کې دی بيدینی شهوانیت حیوانیت په دوی کې دی نو نور خلکو ته دوی د دین کوم پیغام ورورسوي د دین معلومیږي چې په تعریف کې دا دوه ورستنې ټکي ډېر مهم دي چې هغه سیاسي او استعماري حرکت دی سیاسي او استعماري حرکت دی دوی غواړي د دغه ډول کوششونو او هڅو په نتیجه کې په نورو ملتونو کې سیاسي نفوذ وکړي الته سیاستمداران ولري او په محلي سیاستونو کې دوی دخالت ولري او د هغې له لارې نه داسې نظامونه قایم کړي چې هغه نظامونه بیا د دوی د حکومتونو تابع وي یعنی مسیحي مبلغین راشي افغانستان ته په افغانستان کې دغه ډول سیاسي ټولنې چې دا نن موږ تاسو وینو دغه ډول اجتماعي ټولنې چې دا موږ تاسو نن وینو او دغه ډول ادبي او فرهنګي ټولنې چې دا موږ تاسو نن اوس وینو دغه ډول مدني ټولنې چې دوی د مدني ټولنې په نامه باندې یا د بشر د حقوقو په نامه باندې دا یو یو ری راپورته کی تشکیلی کی تقویه کی تغذیه کی وی روزی او بیا دوی قدرت ته ورسي چې کله قدرت ته ورسي نو بیا دغه نوی حاکمان د دغه هوا د ټول وسایل د دوی په اختیار کې ورکوي او که ځینې قراردادونه ورسره کوي هم هغه قراردادونه د دوی په شخصي رشوتونو باندې ولاړ وي دوی ته پکې یو څو ډالر ورکړل شي نور د ملت سرمایه بیا بله خوا روانه وي او دا ځل د سرمایې د چلولو په لاره کې دوی هم ورسره پیټې چلوي تر سمندره دوی هم تر اړې پورې ورسره وړي چې بس موږ هم در سره وړو دا خپل وسایل هغوی سره ورچلوي وروړي ورته نه یوازې دا چې دفاع نه کوي د خپل هیواد د خپل عقیدې نه د خپل مادي وسایلو نه د خپل خزانو نه ځمکه لاندې خزانو نه بلکې دوی هم ورسره وي دا ورې چلولو کې ملګري وي نو تبشیر یا تنصیر یو سیاسی استعماری حرکت دی چې د دین په بڼه باندې خوريږي او چلیږي دا کله نه شروع شو تاریخ د کله نه شروع شو د اتلسمې پیړۍ په اوایلو کې اتلسمې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د مسیحیت علما دې ته متوجه شول چې باید نور دوی په علمی او فرهنګي ډګر کې او د دلیل او د معنویت او د روحانیت لاره د مسلمانانو په ټولنه کې کار وکوي او دوی د استعمار ځای ناستي شي د استعمار باره کې هم تاسو درس واخیسته کنه چې ټول اسلامي هوادونه واري مستعمره شوی وو هغه چې کوچېدل نو په ځای باندې وي یو څوک راتلل په ځای باندې د ولس خلک چې دوی روزلي وغه راغلل خو د هغه لپاره د مشاورینو او د هغه لپاره د لارښوونکو ضرورت وو هغه ځای یا هغه خالیګاه دغه مسیحي مبلغونو ډک هغه خالګا دوی ډک کړه د نن نه تقریبا درې سوه کاله مخکې دوی انجیل ډېرو آسیایي ژبو ته چې په هغه جمله کې اردو هندي فارسی او د نن نه یو سل او پنځلس کاله مخکې پښتو ژبې ته تورات او انجیل ترجمه کړه ما د تورات او د انجیل یو نسخه ولیدله چې د نن نه یو سل او پنځلس یا شپاړس کاله مخکې په لندن کې چاپ شوې وه په پښتو ترجمه شوې وه او بیا په لندن کې چاپ شوې وه تاسو یو خبره وکوم هغه ده چې د تورات چې دی دا په انجیل کې شامل دی ځکه عیسی علی السلام چې راغی هغه د موسی علی السلام دین معنی او دغه کتاب یې معنی دغه کتاب منسوخ نه کړ بلکې هغه د خپل دین د خپل شریعت برخه وګرځوله همداسې امر ورته شوی دا يهوديان دي چې مسیحیت نه مني مسیحیان عیسایان يهودیت مني او موسی عليه السلام هم مني خو يهوديان عیسایت نه مني نو ځکه په تورات کې انجیل نشته ده خو په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته ده تورات کې په انجیل کې تورات هم شته ده او انجیل هم شته ده په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته خو په تورات کې بیا انجیل نشته ده ځکه تورات مخکې نه ده انجیل وروسته ورپسې راغلی نو مسیحیان چې څونه دي د نن زمانې هغوی تورات هم مني او انجیل هم مني یو ته عهد قدیم وایي یو ته عهد جدید وایي هغه عهد قدیم دوی تورات او زبور ته وایي او عهد جدید انجیل ته وایي دوی خپل کتابونه ترجمه کړل په تیرو دوه دریو سو کلونو کې آسیایي ژبو ته او بیا یې هغه دلته راولېږل خواره یې کړل او د هغو دپاره دوی په خپله راغلل په اسلامي نړۍ کې هر مختلف ډول فعالیتونه شروع کړل ځینې راغلل دلته یې فعالیتونه د طب او طبابت په مجال کې شروع کړل ځینې راغلل په شرق کې چې څونه مسیحي خلق موجود و که په لبنان کې و که په سوریه کې و که په عراق کې و که په مصر کې و که په ترکیه کې و د دغه خلکو سره د ملاتړ په خاطر راغلو دا د موږ د دین ورونه دي موږ دیني ورونه دي دوی لپاره موږ کار کوو د دوی سره مرسته کوو چې کله دلته راغلل په مشرق کې په اسیا کې چې څونه په افریقا کې چې څونه ځایي مسیحیان پراته وو هغه یې چارج کړل تقویه کړل د مسلمانانو په خلاف عیار کړل تعلیمي مراکز ورته برابر کړل او دغه د پاره تګلارې جوړې کړې دغه د پاره مادي وسایل په اختیار کې ورکړل نو اماغه چې د تنفیر دغه اوسنۍ حرکت د تو د تیرو دریو یا درینی وسو کلونو راځي شروع شوی تر اوسه پورې روان دي خپ اوج کې روان دي تر اوسه پورې دوی د 2000 او وسونه زیات رادیوګانې په اختیار کې لري تنسیری حرکت تر 2000 او وسو زیات رادیوګانې لري چې د نړۍ په یو شپېتو ژبو باندې خپرونې کوي یوازې د افغانستان لپاره چې څومره مسیحي راډیوګانې کار کوي په پښتو ژبه هم مسیحي راډیو شته تاسو به اورېدلې چا چا اورېدلې دي مسیحي راډیو په خپرونې چا چا اورېدلې لاسونه پورته کوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس یولس یو دولس په تاسو کې چا چا په فارسی ژبه باندې د مسیحي رادیو خالص مذهبي رادیو خبرونه اوریدلې دي ډیرو کسانو په تاسو کې چا چا په ازارګي ژبه باندې په ازارګي لهجه باندې اوریدلې دي دی ورو راوړېدلی استاد اورېدلی ما اورېدلی او یو ورځ لا یو ترانه پکې ویل د موسیقۍ سره ای عیسی مسیح ای خدای ما بیا به ملک هزار بیا به ملک هزار ما ولې دا د لګانې اوس بامیانو تم راغواړي بیا به ملک هزار بیا به ملک هزار په هزارګي ژبه باندې همسته په بلوچي ژبه باندې هم شته په ترکمني ژبه باندې هم شته په ازبکي ژبه باندې هم شته او بیا د هرې ژبې د هرې ژبې د مختلفو لهجو ویونکي د دوی سره شته ده یو به وګوري په مرکزي لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په جنوبي لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په شرقي لهجه باندې د پښتنو غږیږي د هرې سیمې خلک د ځان سره پیدا کړي او د مختلفو هیوادونو نه یې خپل چپی افغانستان ته رادیوي چپی افغانستان ته متوجه کړی دي د دین علاوه په دې باندې بیا ورسته وغږیږو چې په افغانستان کې تنسیر کم رول لري او په څه مسیر کې او په څه رفتار کې روان دی خو بیرته به راشو دا چې دوی ولې د مسلمانانو په هیوادونو کې د فعالیت ډېره دلچسپي لري تاسو د نقشې ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جزیرة العرب کې مبعوث شو جزیرة العرب چې و یوازې مکه مکه مکرمه داسې و چې په هغې باندې د مشرکینو د دین حاکمیت و په دینی لحاظ باندې خو دغه مشرکین به هم يهود خپل هغه غنل خپل یو ډول استادان به غنل او د امدغه مکی خلکو به د مسیحیت زده کړې کولې د يهودیت زده کړې به کولې او په ډیرو مسایلو کې به هغه ته رجوع کول او دغه نه به پښتنه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزي ام المؤمنین خدیجه الكبرى رضی الله تعالی عنها د تر زوی څه نوم دی ورقه بن نوفل د کوم ځای وو د مکی وو او د ویلوی کورنۍ سره وو مشر سپینګری وو هغه په کم دین مذهب باندې و مسیحیت باندې په مکه کې دیننه مسیحي تر ټولو مخور مشر سره کې مسیحي او بیا چې کله د مسلمانانو سره د دوی د مشرکینو جنگ او جنجال راغی نو بیا به يهودو ته ورته او هغه ته به ویل چې تاسو اوس وایئ چې دا د موږ دین حق ده او که د مسلمانانو دین حق ده هغه فتوا یې له چا نه غوښتله یهودو نه غوښتله همدغه قریش ولاړل يهودو ته کېناستل او دغه د ملایانو نه پښتنه کول چې تاسو اوس موږ ته فتوا راکړئ چې دا موږ دین حق ده کې دغه دین حق ده چې مسلمانانو دین حق ده نو رجوع به یا مسیحیانو ته کوله یا به يهوديانو ته کوله نو د خپل جزیره العرب دغه منځ مرکز هم دغه مکه مکرمه هم د اغن خلاص نه و د يهودیت او د مسیحیت نه دویم تنه متاثر و مدینه منوره خو و د يهودانو الته خو د يهودو حاکمیت ور باندې په اقتصادي لحاظ هم يهود وو او په معنوي لحاظ باندې هم يهود وو او سو خزرج دوی وټول خو اعتقاد درلود ځکه په دوی کې علما او دوی ته اهل کتاب ویلي د الهي کتاب پیروان به ورته ویلي د عراق طرف ته د حیره سیمه طرف ته دلته هم مسیحیت وو شام خو ټول په خپل مسیحیت وو ځکه شام د ترکیه سره نښته وو دا ترکیه ده او دا شام ده په شام کې د مسیحیت مرکز وو او تاسو په سیرت کې لوستلی وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړکتوب کې د خپل تر سره د شام خواته سفر وکاو د تجارت سفر په لار کې د چا چا سره مخ شول د راهبانو سره دغه څنګه دغه راهب بحیرا راهب سره مخ شو او هغه ورته توصیه وکړه چې دا د سړی دی د بارکه تاسو پام کوی نو شام د مسیحیانو هیوادو دی خو ته یمن خو ته چرشي په یمن کې هم يهودان او هم مسیحیان وو يهودان ته ختم شوی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر لږ پاتې وو مسیحیان ځکه په کې ډېر وو چې تاسو د یمن وګورئ د یمن سره دغه تنګه څه نومې ده باب المندب او دی خو ته دغه څه ده دغه اریتریا ده چې دا نن نن زمانه کې ورته اریتریا وایي په هغه زمانه کې ورته حبشه ویلې په حبشه کې دلته کم پادشاه و نجاشي و نجاشي په کوم مذهب باندې و مسیحیت باندې و نو دغه مسیحیت د حبشه نه د دغه تنګیر لار نه یمن ته راغلی و یمن هم مسیحي شوی و جزیرة العرب کې دلته مسیحیت و په دې ځای کې مسیحیت و په مدینه منوره کې يهودیت وو په شام کې مسیحیت وو مصر او اسکندریه دا خو د مسیحیانو مذهبي مرکز دی دغه غاړه کې لیبیا ده که تونس ده که الجزایر ده که مراکش ده دغه سیمه ټوله که دی خو ته چاد ده که سودان ده دا سیمه ټوله شو مسیحیت نیولې و په هغه زمانه کې نو اسلام دغه ټولې سیمه د مسیحیت نه ونیولې فتح یې کړې او د دغه سیمې خلک یې مسلمانان کړل تر هغه وروسته د شام خلک او د شام نه وروسته بیا د ترکیې خلک دا مسلمانان کړل چې دا نن ترکیه ده په هغه وخت کې قسطنطنیه نومېده دا مسلمانان کړل او تر هغه اخواته بیا د خواته چې راځي د قزوین خواته یا بحر خزر خواته ارمنیان ارمنیانو ته اسلام ور ورسېده او د هغه د لارې نه بیا اسلام د ارمنستان نه هم اخواته ګرجستان نوم تاسو ورېدلې ابخازیا به ورېدلې په دې سیمه ته اسلام ورغی ګرجستان چې د نن ورځ د هغه سره د آذربایجان سره هم سرحد ده الته هم اسلام ورسید نو داسې مې هم اسلام ونیول د مسیحیت نه داسې مې هم اسلام ونیول د مسیحیت نه اسپانیا هم چې هغه وخت مسلمانانو اندلس کړه د اسلام له مسیحیت نه ونیوله دغه مسیحیان چې دا نن ورځ د تنصیر هغه شروع کړی دوی وایي چې موږ بل اسلام نه دغه سیمه بیرته نیسو ځکه دا له موږ نه نیولې دي نو موږ به بیرته تنه نیسو دلته خلک مسیحیان مسلمان کړي دي موږ به دې سیمه مسلمانان بیرته مسیحیان کوو ځکه د مسلمانانو سره دښمنی ډیره کلکه ده او خپل ټول وسایل خپل ټول خپل ټول توجه د مسلمانانو د هوادونو ته کوي په عین وخت دوی عیسایان هغه هندستانیان هم غواړي هندوان هم غواړي چې هغه کی مسیحیان کی چینایان هم غواړي چې مسیحیان کی او په دې منځنۍ افریقا کې دلته بت پرستان دي دا هم غواړي چې مسیحیان کی دلته په شرقي اسیا کې کاغه جاپانیان دي کاغه ویتنامیان دي کاغه لاوسیان دي کاغه فلیپینیان دي او کاغه د نور سیمو خلک دي د بودای سیمه چې څومره ده د دې سیمې خلک هم دوی ځینې عیسائی کړي دي او ځینې نورې دا د اوس کار باندې روان دی په جنوبي کوریا کې تر ټولو لوی مرکز د مسیحیت دی او د افغانستان چې څومره د مخکې مسیحیان راغلي او مبشرین یا عیسائی مبلغین هغه د کوم ځای و د کوریا و ځکه کوریا د امریکا یو بل اړه ده په شرقي اسیا کې د اسیا په شرق کې کوریا یو بل اړه ده دې ځای کې نو دوی ځکه د مسلمانانو خواته ډیره توجه کوي دوی وایي چې موږ د مسلمانانو نه خپل انتقام واخلو او همدغه انتقام ته الله هم اشاره کړې الله تعالی فرمایي په قران کریم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع تبع ملتهم ګوري الله فرمایي دا د کوم بنده خبره نه ده د کوم تاریخ خبره نه الله فرمایي ولن ترضى لن په عربي ژبه کې د نفي او د تأبید د پاره ده نفي معنا ده چې یو کار ته نفي کوي وایي چې دا به نه کیږي دا به نه کیږي دغه لپاره لن راولي خو که د لن په ځای باندې لا وای لا لا هم همدغه معنا ورکي خو په لا کې معنا دا ده چې دا اوس دا کار نه کیږي او په لن کې معنا دا ده چې هیڅ کله به ونه شي ابدا قطعا به ونه شي تر څو چې د دوی دین د منلای نه وي تر هغې درنه نه راضي کېږي دا د الله فیصله ده د الله وینا ده الله فرمایي چې یهود او نصارا تر هغې پورې د تاسې نه نه خوشحالېږي نه راضي کېږي تاسې ورته سم خلک نه ښکارئ سوله در سره نه کوي په کراره نه کینی تاسې په کراره نه پرېږدي تر څو پورې مې چې د دوی دین نه یې منلی دا د الله وینا ده دوی د الله مخلوق دی الله پیدا کړي الله د دوی د زړونو نه خبر ده الله موږ ته دا پیغام راکړي چې دوی د تاسو نه تر هغه نه راضي کیږي تر څو پورې چې تاسو کافر شوي نه یاست او اسلام هم نه پری او په بل آیت کې الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم دوی به همیشه وي چې تاسو سره به جګړه کوي همیشه به وي ولا يزالون يقاتلونكم دی بلاغت علما وایي چې د د لا یزال ټکی چې فعل مضارع باندې ور داخل شي نو هغه یو تجدد استمراري افاده کوي یعنی د هر وخت لپاره به دوی نوې نوې جګړه پیل کوي جګړه به روانه وي خو شکلونه به بدلیږي هر وخت به دوی یو نوې جګړه شروع کړي وي په نوې شکل کې به رواني در سره کله په استعمار په شکل کې کله د استشراق په شکل کې کله د تنصیر په شکل کې کله د انجوګانو د مؤسساتو په شکل کې کله د فوز په شکل کې کله د رشوتونو په شکل کې کله د مکتبونو د تعلیم په شکل کې کله په تاسو باندې د ولګي د مسلطولو په شکل کې په یو نه یو ډول باندې دوی به د تاسو په خلاف همیشه جګړه کوي دا د الله وینا ده ولا یزالون دوی به همیشه وي یقاتلونکم چې د تاسو سره به قتال کوي جګړه به کوي حتی يردوکم تر دې چې تاسو راوګرځول اسلام نه مرتدم کی عن دینکم چې تاسو د دین نه د اسلام نه تاسو راوګرځوي ان استطاعوا کدی وکولای شي یعنی همیشه به دوی په دې کوشش کوي چې مسلمانان د اسلام نه وباسي دا دی الله وینا ده او دوی هم نه پټوي دوی هم وایي بس دا سیمه د منګه وه دا به بیرته د منګه کیږي نو ګور دې مطابقت ته وګورئ چې الله هم وایي چې تاسو دوی نه پرېږدي تر څو چې په اسلام یاستئ او دوی هم وایي چې دا سیمه مونږ نه پرېږدو ځکه دا د مونږ خپله وه د دې سیمې خلک د بیرته مغه دین ومني چې هغه د مونږ وو چې د مونږ دین د دا دی ومني بیا پرېږدو کنه تر هغه وخته به بمبارونه هم یو مشکلات به وي د خبر باندې ورسره راځو چې په اسلامي ملکونو کې د کوم کوم لارو ناراضي او څنګه کار کوي نو د کامیابی راز د دوی په څه شي کې ده ولې دوی کامیاب دي هر خواته ورځي مسیحیت ګوري دلته ما تاسو ویل چې په فلسطین کې او په دونه ځای کې دوی دا ټول اروپا ونیوله مسیحي کړه ټول روسیه ونیوله مسیحي کړه ټول امریکا ونیوله مسیحي کړه او افریقا زیاته برخه واخستله مسیحي کړه او په شرق کې دلته لوی لوی منځنۍ منځنۍ ختیځ کې لوی لوی اډې لوی لوی ځایونه واخیستل مسیحي کړه شرقي اسیا یې واخیستله دا یې مسیحي کړه استرلیا دوی ورته راوکوچېدل دا یې مسیحي کړه او په دنیا باندې د مسیحیت داسې یو جال خور کړی چې هیڅوک ترې نه خلاص نه دی دا کامیابي د دوی په څه شي کې ده کامیابي د دوی په درېو ټکو کې ده اول ټکی چې د دوی هغه پلاننګ ده برنامه ریزي دوی هیڅ چیرې یو ځای ته داسې بې برنامې بې پروګرامه بې ترتیبه نه ورځي د سلو کلو پروګرام هم د یو ځای دپاره جوړوي د پنځوس هم جوړوي د شل هم جوړوي د یو کال هم جوړوي د یوې میاشتې هم جوړوي چې هر چیرې ورځي دوی په تنسیق باندې یو بل سره په هماهنګۍ باندې ورځي یو کار یو روپۍ هم دوی به برنامه او به هدف نه مصرفوي د موږ غونډه نه دي چې بس د دې خو ته کار شروع کړي هغه خو ته شروع کړي زه له دې خبر نه يم د لمانه خبر نه ده بیا لابل نه خبر نه ده بلکې یو بل سره لګیا یو شاته کافر وایو شاته به مذهب وایو شاته به دین وایو صوفیان اند سیفیان سره وران دي سیفان اند صوفیان سره وران دي نه د ټول سره مشترک دي په بین المللي یو نړیواله ټولنه لګي دوی د تبشیر چې څونه مسیحي کلیساوي دي دا ټول په خپل منځ کې مسیحي غلري ټولنه لري بین المللي او کوششونه یې الته منظم کیږي بیا د ارچا ساحه ټاکل کیږي الته نفر ټاکل کیږي د غزې لپاره بودیجه تشکیلیږي بیا د غزې لپاره موده تعینېږي بیا چې پغه کې مشکلات راشي چې پغه موده کې دوی خپل هدف ته نه رسیږي پغه کې بیا دوی توسعه راولي نو کارونه د دوی ټول د برنامه مطابق د پروګرام مطابق او د ترتیب مطابق روان دي دا څه نه ده چې بس نن د چلمه ولا غوړه بیرته راغلم خلاصه کیسه ختم شو یا پرون می جهاد کړو نن نه کوم ختم شو بس نه د من کارونه غیر منظم غیر مرتب دي یو بل سره هماهنګ نه یو د دې کارونه په ټوله دنیا کې هماهنګ دي او هماهنګي او ترتیب داسې یو شی ده چې دا انسان په خپل د کامیابی خواته بیایي مثلا زه تاسو یو مثال وایم که زه اوس وغواړم چیرې زه ځان ته یو کور جوړ کړی وای بس نن وایم یار چې یو ښه کور مې جوړ کړی وای ځان ته او کال ته بیا وایم چې یار یو ښه کور مې جوړ کړی یو ښه باغ ګوټه مې بکې وای بل کال ته بیم چې یاره چې یو ښه کور مې جوړ کړی دا بچیان مې پکې خاص وده اوسېدل یاره چې یو کور مې درلودی بیخي به بېغه د کرایو مشکلات نه به خلاص وم په دې باندې به زه کور جوړ کړی شم نه په دې کور نه جوړېږي اوس بل ځل زه د کور جوړولو ترتیب جوړوم زه باید ځان ته کور جوړ کړم کور څنګه جوړ کړم پیسې نه لرم یاره غزلانه حاجي صاحب خو ډېر نیک سړی ده د دې نه به یو څو روپۍ په پور واخلم یو څو روپۍ به ترېنه په پور واخلم او په هغې باندې دوی ده ته مشاري صاحب تا ته خو الله ډېرې درکړي دي او ته ما ته یو څو روپۍ په پور باندې راکړه چېرې زه هلته ځان ته یو جریب ځمکه ور باندې اخلم الله به یې راکړي در به یې کوم د حاجي صاحب ما باندې اعتماد ده بلکل حاجي صاحب ته ورغلم د حاجي صاحب نه زه مثلا پنځوس زره یو لک روپۍ مې ترې واخېستې الته مې یو جری پټه باندې وخت پټه داسې ځای کې پلان ترتیب مې داله چې دا د سړک په غاړه باندې ځای اخلم سړک په غاړه مې چې وخت الته مې زه اوس کور کې نه لرم اوس ترکاري به کرم روان یو بل لري کاریز ورته را روان دی ترکاري سړک ته پاسان را وباسم کله ته نږدې ده درې څلور پنځه کاله په کې ترکاري کرم هغه ترکاری ما ته دونه پیسې کې چې د حاجي صاحب پیسې پنځه کاله بعد بیرته ورکوم چې د حاجي صاحب پیسې مې پنځه کاله بعد بیرته ورکړې اوس چې ماشاءالله دا خو دا د ما لپاره ځمکه راته مفته پاتې شوه ا چې مفته پاتې شوه د دې لپاره بل پلان څنګه سنجوم هغه دا کوټې به څنګه جوړوم دا پیسې د دې لپاره به څنګه کوم زم چې یاره دا د مځکه ما په داس ځای کې د پلان په نتیجه کې مې اخیستې چې دې دا سطح ډېره جګه ده نو اوس زه یو چاته چې والا کړه تا خو یو بلا کاروبار ده بس ته خشمالان راول دا ما پټه به ټټ کې بس تاسو زه د 2 لک روپۍ باندې دا خاور درکوم ته به خشمالي وکړه دا خاور به ته خرڅ کې خخته به شي داش به شي حساب کتاب به شي زمکه خو نه وړه زمکه خو ماته پاتې ده هغه یو کال به کې کار وکاو د درې کال د درې لک روپۍ هغه پکې نقد کړی یو لکه ماته راکړي زمکه خو یې نه وړه کنه زمکه یې وړه کپات شو ا دې خاور وړلو نه ماته تاوان شو که ګټه شو ګټه شاید څه نه دی وړي بس ځکه لګ راټیټ شو هغه بیرته شان مان پکې را پیدا کیو شی بیرته جوړي استه ځکه له شروع نه ما جګ از مکه اخیسته و پلان مې درلود داسې نو چې پلان مې درلود ا پیسې راته پیدا شي هغه پیسو باندې زه ځان د پرز مکه جوړوم کور جوړول شم نو دغه ډول پلان چې د شروع نه زه ولرم په هغه کې عملی قدمونه او چتولای شم او که به پلان روان منو لس کاله بم وایم چې یاره یو کور مې درلودی شل کاله بعد بم دی یو کور خاون نشم د موږ مسلمانانو کارونه او کوششونه بس دغه څه به پلان او به ترتیب دي دوی یو روپۍ هم به پلان نه مصرف کوي دا د کامیابی اول راز ده دویم راز یا دویم شی چې د دوی د کامیابی راز پکې نغښتې هغه د دوی صبر ده صبر صبر او حوصله ډیرو لرو لرو ځایونو ته غرونو ته د جهاد په وخت کې به د غربي مؤسساتو نرسان انجونې او ډاکترانې د پاکستان نه نورستان ته راتلل د پاکستان نه به بدخشان ته راتلل د پاکستان نه به بامیانو ته راتلل تخار ته به راتلل فاریاب ته به تلل او هغه وخت تاسو ته معلومه وي چې لارې د موټرو نه وي یا به پیاده تلل یا به په اسونو باندې یا په وخانو باندې یا به په یو میاشت دوه میاشتو کې هلته کل نن یو کلي کې سبا بل کلي کې بل ورځ بل کلي کې هلته به سفرونه کول پیغله پیغله نجونه یې صبر کوي د کور نه لري د مور نه لري د ورور نه لري د خپل بوایفرند نه لري راځي بس چیرته په یو لري وطن کې څو څو کال تیروي څو څو میاشتې تیروي او دا نه وایي چې دا کار دې منګه بس نه نه وکم دونه د نور بس په سلګونو کلونه دوی لګیا وي لګیا وي لګیا وي لګیا وي لګیا وي ستومانه کېږي نه صبر پکې ډېر دی دا دونه دنیا دوی نیولې د ټول په صبر باندې نیولې الهي نصرت ور سره ملګری نه دی ځکه الله باطل سره مرسته نه کوي باطل په حق باندې مسلط کوي اول د دوی پلان ده په پلان کې د دوی ډېر شیان دي هر څه لپاره پلان جوړوي د حاکمانو د تابع کولو لپاره پلان جوړوي د حکومتونو د پرځولو لپاره پلان جوړوي اقتصادي پلانونه جوړوي تعلیمي پلانونه جوړوي ډېر شیان د هر څه لپاره پلان جوړوي دویم پکې د دوی صبر ده صبر او دریم شی به کې د دعوت لپاره یو نصاب او استراتیژي ده دوی دعوت داسې نه کوي چې د خلکو نفرتونه ځان ته راوپاروي بلکې چې هر چیرته تللی وي په داسې یو ډول باندې خلک ځان ته را دعوت کوي چې اوله د خلکو باید له دوی سره مینه پیدا شي هلته یو کلینیک جوړ کړي هلته یو شفاخانه جوړه کی هلته د مسکینانو ته غلې ورورسوي واورو کې لارې ورته خلاصې کی داسې کارونه وکوي کلینیک جوړ کی یو د زخمیانو لپاره ایمرجنسي هسپتال جوړ کی شفاخانه جوړ کی داسې کارونه وکوي چې د هغو خلکو اعتماد په ځان باندې قائم کی او د هغوی له زړونو نه دا خبره وباسي چې موږ پردي یو او منګه دښمن یو دی دوی نه بلکې دا ورته وانمود کی بلکې په عمل نه ورته ثابته کی چې موږ تاسو دوستان ولې دي سختي مشکلات ورځ کې موږ تاسو سره نه وو دا اوس در سره نه یو چیرې دا مسلمان دي چیرې دا عرب دي چیرې دا شیخ دي چیرې دا بزرګ دي چیرې دا فلانه صاحب دي بس هم دا موږ چې پرون هم در سره ونن هم در سره یو نو دوی د دعوت لپاره یو ستراتیژي لري یو تګلار لري او هغه په مراحل باندې ولاړه ده اوله مرحله دا ده چې د خلکو له زړونو نه خپل نفرت وباسي دویمه مرحله دا ده چې د هغوی اعتماد په ځان باندې قایم کړي درېیمه مرحله دا ده چې دوی په خپل الته خلکو ته مخاطب نشي بلکې د سیمې خلک ورته راورځي او هغوی راپورته شي دا کار انجام کړي ځکه د دوی مشران وایي وایي چې ونه غوڅوي نو د ونې په یو شاخ به یې غوڅوي چې ونه غوڅوي د ونې یو شاخ به راواخلي هغه به تبرګي ته ورواچوي بیا به د هغې وروسته دا ونه غوڅوي چې تر څو په تبرګي کې د ونې شاخ نه وي هغه ونه نه را پرېوځي دوی وایي چې مسلمانان به په درېیمه مرحله کې مسلمانان به د اسلام نه وباسي هغو کې به معتمد کسان جوړ کړي په مختلفو طریقو باندې او بیا به هغه ته دا وسایل په لاس ورکړي چې هغه په خپل ملت کې په خپل کار وکړي د اسلام نه وباسي کاری وسایل د کامیابی د خو رازو د خورولو وسایل د دوی چې د تنسیر د خورولو یا د خپل دعوت او حرکت د خورولو وسایل څه دي په دې کې دوه ډول دي یو هغه مساعد یا کومکی وسایل دي چې د دوی سره کومک کوي پکې یو هغه دي چې دوی په خپل قصدي تور باندې په کار اچي هغه چې کومک ور سره کوي هغه درې شیان دي یو د فقر لوګه نیستی دویم د جهل ناپوهي او دریم ده مرزونه دوی د دنیا په هغه سیمو کې ښه کار کولای شي چې الته دا درې شیان موجود وي یو الته څه شی موجود وي نیستی موجود وي چې نیستی موجود وي چې زه له لوږې مرم ما ساړه کیږي بچیان مې کنګل کیږي چې چې مسیحای ته چې يهودای چې خپل ابلیس راشي هم زه مخه تورجګیږم او چې بس د بچیانو په خاطر باندې یو څه کوم ځکه نیستی لوګه فقر دا ډېر سخت شی دی دې تحمل څوک نشي کولای ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الفقر ان يكون كفرا نږدې ده چې فقر کفر شي یعنی د فقیرۍ په سبب باندې خلک کافر شي د دنیا په داسې ځایونو کې کوشش کوي چې هلته ورشي چې هلته فقر او نیستی موجوده وي او که بل فرض موجوده نه وي نو هلته باید موجوده کړي هلته باید جنګونه راولاړ کړي اختلافات حکومتونه راوپرځوي قومونه یې د بل په خلاف راپورته کړي چې بې امنیتي خوره شي چې بې امنیتي خوره شي زراعت به نه کېږي چې زراعت ونه شو اقتصاد به نه وي صنعت به نه وي فابریکې به نه وي او چې خلک په جنګونو باندې اخته شي بندونه به وران شي کاریزونه به وچ شي ویالې به ډکې شي تجارتي لارې به بندې شي زړونه به یو د بل لپاره ونړوي نو فقر به راشي چې په کوم ځای کې فقر نه وي هلته باید دوی فقر راولي د فقر د راوستلو عوامل برابر کړي دا یو دویم مرض مرضونه چې کوم ځای کې ډېر وي لوی لوی وباګانې وي یا د جزام ناروغي وي یا مثلا نور د نسناس ناروغي وي یا نور لوی لوی ناروغیان وي د دوی لپاره د غذای حکومتونه ناتوان وي چې خلکو ته واکسین ورسوي یا دوا ورسوي هغه فورا اپیل کوي غرب ته اته غرب ته اپیل وکوي غرب به خپل موسسه ورته راولېږي خپل موسسه ورته راولېږي هغه به الته هم خلکو ته دوا ورکوي او هم بیا خپل دعوت چلوي او دریم دوی داسې ځایونو ته ځي چې هلته ناپوهي جهل زیات وي پکې بېسوادي پکې زیاته وي بېسوادي چې په کوم ځای کې زیاته وي هلته دوی ډېر کوشش کوي شور روان چې داسې غرنۍ علاقې وي یا صحرایي علاقې وي یا ځنګلي علاقې وي هلته دوی ډېر کوشش کوي چې ځان ور ورسوي ځکه چې هلته خلک د دوی په مقصدونو او په اهدافو باندې نه پوهېږي د دوی د کارونو تر شا چې کوم پټ نغښتي مقاصد دی په هغه باندې خلک نه پیږي چې کته هر څور ته وای چې دای تا دښمن دی او نه الته کارج راته تازه کوي دی لار راته وروي حرفي کورسونه د الکانو لپاره د جنونو لپاره برابروي نو زه د تا څنګه ومنم چې ته وای دا دښمن دی ځکه هغه په دې نه پوهېږي چې د تر شا نور شیان پراته دي هلته په خلکو کې دیني شعور او تاریخي معلومات او د مستقبل په اړه باندې اټکل او تخمین دا نشته ده یا کمزورې دی دا درې هغه وسایل دي یا هغه عوامل دي مساعد یا کومکی عوامل دي چې د دوی سره مرسته کوي چې دوی خپل دعوت ال تخپور کی اول څه شي دی فقر دویم څه شي دی جهل دریم څه شي دی مرض کچیرته دا شیان په کوم ځای کې نه الته بعد دوی را پیدا کی الته بعد را پیدا کی که هیواد کې علم وي پوهنتونونه وي مدرسې وي علما وي باید دوی الته جنگ مسلط کې چې پوهنتونونه بند شي تعلیمي ادارې بند شي تحقیقي مراکز بند شي پوهان کډه وکړي لاړ شي اروپا ته بل ځای ته وتښتي روسیې ته لاړ شي علما کډه وکړي مذهبي اختلافات په خلکو کې خپاره کړي یو په بل باندې اعتماد ونه کوي دې ملا خبره نه منم د فلانه دی دغه ملا نه منم هغه د ابستانه دی د بل ملا نه منم ځکه هغه د فلاني ملا نه ذکر کړی ده نو دا مشکلات په خلکو کې را پیدا کی خلک په خپل د علم نه تخته کوي په ځای چې ملا ته ورشي د ملا نه تختی وي د ملا کې خپلانه جنجال دی دغه ډول به اعتمادیان را پیدا کول په خلکو کې ترڅو په خلکو کې قصدا جهل راشي ناپوهي ورکې راشي خلک دی پوه نه دی روحاني نه دی عالم نه دی مربي نه د دونه وتختی کینه ور سره وساتي کینه وتختی دا هغه طبيعي عوامل دي اوس هغه وسایل چې دوی په کار اچوي هغه څه شي دي کوم وسایل چې دوی په کار اچوي په هغه کې تر ټولو لوی طب او طبابت ده یا طبي خدمات دي کلینیکونه دي شفاخانې دي سور صلیب دی د ته ورته نور په زرګونو زرګونو طبي کارونه او طبي خدمتونه دي چې دغه د لارې نه د خپل پیغام خلکو ته رسوي دویم په هغې کې میډیا ده تلویزیونونه دي رادیوګانې دي اخبارونه دي مجلې دي نور د ټولنیزو رسنیو وسایل دي انټرنیټ ته تر هغه وروسته دریم شي چې هغه تعلیم دی تعلیم پوهنتونونه جوړول مکتبونه جوړول لیسې جوړول کورسونه جوړول په یو وخت کې ما د پیښور په ښار کې د نن نه تقریبا ولس اتلس کاله مخکې چې ځالته وم ما یو اټکل غوندې شمیره را جوړه کړه یوازې د پیښور د ښار په منځ او شاوخوا ځایونو کې تر زرو د انګلیسي ژبې تر زرو کورسونو زیات یوازې د افغانانو لپاره ما په هغه وخت تعجب کاوه چې دا دونه ډېر کورسونه او یوازې د ژبې د زده کړې لپاره ولې پکې چېرته نور غټ غټ د نورو شیانو علمي کورسونه نشته ده د نورو شیانو کورسونه ولې نشته چې یوازې د ژبې کورسونه زه په دې نه پوهېدم چې دوی به وخت به په زرګونو ترجمانان پکارېږي اوس راته معلومه شوه چې دوی خو ترجمانانو ته ضرورت درلوده چې د هر ګروپ سره باید یو دوه ترجمانان رواني او په هر دفتر کې یو دوه ترجمانې نجونې او ښځې دا موجودې وي دوی خو ترجمانانو ته ضرورت وګورئ دا د پلانینګ کار دی که دوی بې ترجمانۍ راغلي وای کسان ورسره نه وای نو بیا به په خبرو چا پوه کول چا به رهنمایي کول او دغه زرو کورسونه هر یو به 200 300 400 500 متعلمین درلودل په غیر اختیاري ډول باندې موږ د دوی په منګولو کې ورلوېدلې وو مکتبونه ورته پریخي وو لیسې ورته پریخي وي هله کورس وایو صحیح دی چې هغه یو مفید شی و خو اوس دغه فایده د چا په ترازی کې ولوېده هغه چې زده کړه د چا سره ودرېدل د چا دفترونه په ودان شول د چا ګروپونه ور باندې ودان شول چاته لارې ور وخو دي د چا په صف کې ودرېدل دا بیا شل کاله وروسته معلومه شوه تعلیم د دوی د وسایلو نه ده دی غواړي ابتدایي مکتبونه لیسې پوهنتونونه تحقیقي مراکز علمي مراکز علمي غونډې دا شیان جوړ کړي او د دې لارې نه د خلکو اعتماد په ځان باندې جوړ کړي او بیا په نصاب کې داسې شیان راولي چې هغه د دوی نظریات او د دوی عقیده خلکو ته په لاشعوري ډول باندې وروپیژني څوک په پوه نشي خو دی بیا د مسیحیت سره آشنا شوی وي له مسلمانانو سره د تعامل پړاوونه یا مراحل څه شي درې دي اوله دوی کوشش کوي چې مسلمان له اسلام نه وباسي او مسیحي دویم دویمه مرحله دا ده چې کله اسلام نه و نه وځي او مسیحي نشي ها که مسیحي نشي نو له اسلام نه خو دی وځي خیر په اسلام کې پاتې نشي په اسلام کې پاتې نشي خیر ده که مسیحي هم نشو درېیمه مرحله یې دا ده چې که دا هم ونه شو او له اسلام نه نه وته په اسلام کې د خراب کړی شي نن دې هم د مسلمان وي مسلمانانو په کلي کې د موسیږي امغلته د بې دینه کړی شي د افغانستان خلک موږ تاسو وسبینو په دې هیواد کې هغه ټینګ مذهبي خلک دي هغه نه مسیحیت ورسره مني نه له اسلام نه وځي هندویزم ورسره مني یا مثلا بل کفر ورسره مني بلکې په خپل دین باندې په هر حالت کې ولاړ دي هغه چې کمونستان هم ځان ته مسلمان ویلې کمونستان هم ځانو ته مسلمانان ویلې اچھا دا اوس ور سره ولاړ دي دوی هم ځانو ته مسلمانان وایي د اسلام نه په هیڅ حالت کې وتلو ته راضي نه دي خو نور وسایل داسې را برابر کړل داسې تلویزیونونه داسې چینلونه داسې د فحاشۍ مرکزونه داسې نور د لهو العب هغه وسایل چې په اسلام کې خلک له اسلام نه واړول په نامه مسلمان خو نور چې د مانځه وخت شي نه پورته کېږي ځکه هلته ډرامه روانه ده که نه اته ډرامه روانه ده نرمانځه لپاره ډرامه او کله نا کله خدا سره چې ملا صاحب وخت ورته بدل کړي په دې وخت کې ډرامه د زم ګورم خیر دی په پس مونږ کو تراوی بل ګوسته وکړو په اسلام کې ملایم خراب ک میایم خراب ک اجیم خراب ک مجاهدم خراب ک پیرم خراب ک حضرتم خراب ک او شیخم خراب ک صوفیم خراب ک ټول په اسلام کې خراب کړل دا درېمه مرحله ده